موبایل نمبر 03015710124 اي جالو چې وګرځي د لافي آیا بدل جوبې پاغه ډونګي اوچ کوی کې واوحینا لکه واچول من الیه دتا وه په معنا د الهام چې پوه چې لوخړه خوشته نه پوره کې بزان را خلاص کی کوسه کې بزان را خلاص کی ویاله را راوړی نه رابل نه با دا هو شروع کړی ا کو ګوره اوخ کې به نه بېږي بالکل لدې ساندورې اوخ کې نه بېږي نه هغه د مکر جواب دی جو ټیلې بو غیر چا پیر وګوري داسي چې څوک بدل جیب ډکې دا دې ته د مکر جړاوي او نور جړه چې نه جړه د خپکان د غم د زړه اغشته اغي قصان دی او ویل کوله نه دانري او د دې وجنه نبی له سلام فرمایي ویرګره خزله چې سو خوراک ورکینو دا معصیت کې امداد کولی دا معصیت کې امداد کولی انو خلق په ویر باندې اخته کې او په جړا باندې په ګنا باندې اتره لګي ا د چوارو د غوخه مجموعه ته ډکګ دي دا دې له په فرق په مجمع کې ځای چې आवाज خپون کې بیا خشي یبکون چې جړلې د مکر جړې کولا قال شریخ نو هغه ته یو خزر اغله عامر شعبی رحمت الله علیه ته چې یو خزر اعلی ناغه جړل داسي ناغه وته یره دا خو ډیره دا غره دا ډېر مظلوم روي ولې وې جاړینو خان وی جړه د مظلومیت نه خلاصو یو سړی بلار کې ناس دی جو جاړ دی او خلک وځ دا مظلوم دی له ورکه وله نه نه په جړانو کې بیا خو یرونه د یوسف علی السلام ټول مظلومانو هغه بیا مظلومانو ځکه هغه یبکون قران او یبکون جړې کول قال او دی یا بانا ای پلار زمنګا ان ذهبنا نو ماستان تیار کړهلو یې کولو دا ګاډ روان نشي دا چې او او کوي دا سرالو اجو جوړه کوله وی زمنګ نه شرم خوړو هغه وی خخه داسم شرم خو نه بیا وته وی وما انت او نیتا بمؤمن لنا یقین کون کې په خبره زمنګ ولو كنا صادقين اگر چې مونږ رښتیا وایو وجاور علی دی علی قمیصه په قمیص داغه باندې بدمن کذبا په وینو دروغ سره دروغ ویني چې تاسو اعلان کړی دی او هغه جوړ پاغي ویني داسې لګول دا اره وړو وکي یقین دې نه کیږي نه دیته وګوره دا زړو کې او د خلکا راو د کسي چې یعقوب علی السلام هغه تو کتل لا کمی سروغو د یعقوب علی السلام لکه چې دا څنګه چرمه خدا خو ډیر خيارو چې خره مزه خلکې ته روغ سلامت ویستل او بیا خلل په وینس خاش و د یعقوب علی السلام وای قال یعقوب علی السلام بل سوالت بلکې خسته کړی دی لکم تاسو ته انفسکم نفسن تاسو امر ادا کار فصبر جمیل پس صبر زما ډیر خدای او ملګری له کو چوبره وړه چا غلړل تکي او زړو کې ورکوس کا بوکا نه درنه وړیر یوسف علی السلام پکې پروتو پاکوي کې هغه ځانن خلول دي جربر روخیجو هغه داسري چې وې کتل نو قال وی یا بشرا هاي زیر دی هاي زیر دی هاذا غلام دا یو لګ دی هاي زیر واخلې په یو لکو ډېر خسته لګ زکه په پیسو لګو سره کوټه نه په کوټه باندې خو سم نه کی کوټه خو کوټه ته ډکه کنه څه پکېږي نه لګي وي دراهم معدوده چې روپۍ وي د شمارې دا د بخسن وضاحت وکړي چې دا څنګه وي نه دراهم معدوده شمارې وي د شمار روپۍ وي لګي وي وکانه ودی فيه پدې کې من الزائدين د به محبت کوونکو نه مینا محبت وسره نو وقال الذي ويا كسا اشتراه چاغسته دلرا من مصر چې د مصرو لمراته بي بخبل تا اکرمي خيسته کا مسوا زهر دو اسا در دے اين فانا چې فائدہ برا کې مونږه او نتخذو یا به ان سدی ولدا په اولاد باندې عزیز مصر اولاد یې ونه وی د سړی سبو کو خو جو بس د مونږ معصوم شو ادا مونږ واغستو ادا ډېر خالق دی ار کله چې رسیدا شو داو مضبوطی خپل ته اتیناو ورکم اعطا حکمن پویا و علم پیغمبري دا پیغمبري نه بوچ ورکړی شو دغه ته او په ورکړی شو بیا بادشاہت او عزیز مصر بیا مړو خروس چې کله بادشاہت هغه ته ملو شو وکذالک دارنګي نزل المحسنین بدر کومنګ نیکانو ته وراودته التي دغه د زلیخې او د عزیز مصر په کور کې وو الته به اوسېدو نو یو ورځ هغه راو لګې د زلیخا خاوند نه و وراودت هلتی ا دې طلب کو دا خزینه وراودت هلتی او طلب کو د ناغه خزه هوا چې دی فی بیت اپ کور داغه کو ان نفسه د نفس داغه وغلقت الابواب او بند کړې وې دروازې وقالت وې دې هیتلک تا ته وې ما یا حیئت لکا تیار کړل مې ځان تا ته حیئت لکا ما تیار کړل ځان تا ته قال یوسف علیہ السلام ما ذلای پنا غړم په الله سره انه شان داده ربي بادشاہ زما احسن مسوای خیسته ځای را کړی دی ماته وزا احسان پراموش خو نه ما انه شاندا ده لا يفلح الظالمون چې نه کامیابی کې ظالمان ولقد همت به او یقینا قص کړو دی یوسف علی السلام ته وهم بها او قص کړو یوسف علی السلام د ځان بچ کولو دا غینا لولا ار ابرهن ربه کچره نه ویل دلیل در خپل نداسو ولقد همت به دې دې کې یو معنی دا وی او زلیخی قص کړو یوسف علی السلام هم قص کړو نه سړیا انبیاء علیهم السلام سره چې کم دنه بدنامه دا څه ولنه کوي چې صحیح توجیه کې صحیح معناو کې او صحیح مطلب بیان کې چې انبیاء د ګناونو منزه دي صغیر کبیر دواړو ولې خامخا بدنامه یې به تقاضې بشریت انسانو انساني تورم د دیو جن علما وایي چې او سړی او هغه یو خیسته شکل ویني نو دا خبر نه ده چې او سړی زماړه کې سرانه لو دا یې څه خبره ده خامخا راځي لیکن پناه غختل ځان بچ کول دا کس یوسف علی السلام په دا کور کې دی او زلیخې سره وخت تیر شو او هغه داوینه واړو کې سرازینه یوسف علی السلام وهم بها او خیال براغلو د یوسف علی السلام خول را نغه لولا ارا برهان ربه کچر نوې دلیل در خپل کدل در به نویل دلې نه خیال به راغلو لکه مثال دی وخت کې مونږ وای چیرې د ګوړ یو چاټوري شربتي کنه خیال خو راځي خیال راځي چې د ګوړ ټیم شربتي اسړې وي نو زه درس هم خروانه او تاسو هم په توجه نه سي نو چې وس نه دا خیال نه په دې وسړي ګناګاری ګینه دا خیال راتلو په دې انسان نه ګورنګاری دا کس یوسف علی السلام خیال براغلو ولولا ارعا برهان ربی کچره دلیل درب نه ویل درو دلیل سو برهان سو ندی به وی دا چې کله ورنږدې کېده نو دروازه کې یعقوب علی السلام تصویر راغی دا هغه شکل راغی اپ خله کې وته ګوت نیول وا چکونه په لګو چې ما مګورې دا یې سره د ځان خبرې جوړي نه نه قران ایت ولې نه وای ندی براوله کې نخامخه پیغمبر او بدنامي او هغه باندې به الزام راړي ولقد همت به او یقینا کس کلو دی هغه ته وهم بیا او کس کلو هغه د ځان بچ کول به ها دا غینا فقس کړ د ځان بچ کول لولا ارا برهان ربه والفیا وی مندو یعنی یو ځای شو سیدا په خوا بادشاہ خپل سره مالک خپل سره له دلباب په خوا کې دروازې چې دې څنګه منډه کې دروازې خواتا نو اور باندې جو دې کې جو بس اجي دې می سر راغې وې سدي ولې دې منډه کړ چار اوس غلولې کوګه چار اوس غلولې قالت او دې حاضر وي خپل قول پټولو د پاره قالت او دې ما جزاء نه به سزا من دا چاره ده چې را دې کړې به اهل کا تبرستا سره سو اند جرم سو اند دې ګنا د بهای الا ان یسجنا مگر قیدول بشي او عذاب علیم یا بس سزا درناک ورکول شي زری داوي یو ګور دا شان چل شوی د مانه مطالبه او کما پسې را منډه کړه او ګور او ګور او ګور او ګور دا د مکر دا دا ډېر دا کوي په دې وجه باندې قال او عيسى عليه السلام هي راودتني دې طلب کړل زمانہ ان نفسي د نفس زما وشهد عيسى عليه السلام دې کړل دا پلی تر دا کنجر نه کار را نه یری دې خو نه وشهد او گوايو کړه نه خو مکر د خځه خو ډیر نه هغه وینه کنه او داسې وې کنه جو په جړا شو او یو نه جو خامخا خاون خپه شو په دا چې لکون ته وتری یو کین بس دا و شاهدا کورونه چروانیږي کنه نوم د دین روانیږي چې چا ورته سویلی یا نه گاونیانو یا په کور کې رونه غنی نه دا غوي لیور یو ته یا سویل یا نه خو چې خاوند راشي مکری کنه وای کنه مال داسې لته را کړو او نه داسې کنځلې کړو نو یو درس غوبل جوړ کی دا مکری خزه خي دا کور د دین چې کم نه روان شي ا چې سم خزه نه کسوته وي نو خیر دی او چې ناکاری نه خاوند تم بدروي اسخر تم بدوي اگر چاته بدوي انداول زبان درازي زبان دراز کار چې کم نه غدای سخر خو پلاری اخاون خاون دی نه ده ما تخت وي او چې هغه کې چلی نه دا چلی بیا نو مکریوا نه جوړې او ګرنګ دا چلی او کوم سره او کوم سزا ولا سور کو ته ضروري کنه سزا به سي عیسی پر السلام دار دې کار دی ویخا هغه چوي و شاهدا او گواہی وکړه شاهدون یو گواہی کوونکی من الها چې تبر د دې خزینو تبر د خزینو ناغي گواہی وکړه دا سوکو وای دا معصومو معصوم هغه چې کم نه کوي وکړه حالان کې دا معصوم نه و حدیث کې درې معصومان راغلي دي یو صاحب جریر دی یو چې کم نه عیسی علی السلام دی او درې مغه معصوم چې مور سره او په لار باندې یو سور پاس روان یو خپل سړی او اخذ یو خدای دا بچی زماره دی پشان کی نه هغه ما د الله د پشان نه کړ او عیسی علی السلام زموږ خبره کړې بل نشته او یو روایت کې شته چې صاحب یوسف هغه کې شاید یوسف شته لیکن هغه صحیح نه رہی بلکې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی اذا کان لحیه دا وخت د خاوند ګیرو کان ذا لحیه دا خاوند ګیرو او دا بالغو او ګوره چړو کې شي نو دړو کې په خبره سو کمل کی کنه سپېړې ته وباسي زه دروغ ورکشه دړو کې خبره معتبر نه ده او نه غوي چې کم نه قبليږي د دې وجنه دا د زلیخې د ترزیو علاقه د کور سره وهو د یوسف علی السلام من الصادقین درشتنو نه دی بنګوي گواہی کون کې هغه فیصله اوري او فیصله کوي چې کچره کمیسا د شاه طرف نه شریدلې وی د یوسف علی السلام نروانه رسول خیره د بیبي د عزیزمه سره دی دا هغه مخ کې ته د رشان راخل لري او که کمیس مخ نه شری دلی نه بیا د لاس چاو او کمیس د مخ نه شری دلی فلما پسر کلا را اچ ویل د قمیصو قمیص د یوسف علی السلام قد دا چې سری شوی من دوبرن شا طرفنا قال اوی اغوی کون کی انه او عزیز مصر انه من کې د کنا بشک دا چل ستاسو نه دی دا چل ستاسو نه خبره پکې وروته نه عزیز مصر وای قال وی عزیز مصر انه بشکا من کې د کونو دا چل ستاسو نه لري ان کې د کون نازویم بشکا چل ستاسو دا ډېر لوی لري و تاسو دا چل جو کړل اسکیم جو کړل دی دا ټول وانه پتا کړو غلطی چې کم نه پتا کړو او ځکه د زنانو سکیم چې کمونه داخلوي کنه دا غي مکرو دا شیطان نه مکروم د پاسي د بعض رټول نه غوري د بعض بعض ا چې قران او سنت اوري او غي دینداري پکې نه غسمي د دیو جنا شیخ القران هغه فرمایلی وی وی ما وی چې قران کریم او د شیطان چلته کان ضعیفه ویل لري ان شیطان کان ضعیفه او دلته کې د خزو هغه ته ان کې د کن عظیم ویل لري شیطان کمزوري ولري وای ما تجربه کول نو ایزو پلار روانو ما یو بډای ولار کې نو وې دې کې چې کم دین ما په زړو کې داسې یو څو کانې غټه کړو نه ما داسې وګورځول نه مې یره پیسې د چانه پریوتري هغه چې خانه یا بچي شکر چې ودې مونته مړا شم مر پسې اخم انا پریوتري یو غټه مې ور کوله هغه په تیز تیز روان را وې زمخ کله ما یو ځای کې داسې پټو درېدم وی چې ګیر چا پیرو سو خوشتین نه هغه تړو کې چروس په نه کانو پکی یی بډېګانو پورم خان دی مشرانو پورم خاندي دا دا چلی دا سیقا ځکه انک دا کن عظیم بهشک دا چل تاسو ډیر وې دی نو اوس عزیز می سره خو ملامت شو چې خزه دا چل کړو نو یوسف علی السلام ته وی یوسف یعنی ای یوسف ای یوسف علی السلام ارزان هاذا مخواړه ور دي خبرونه هغه تایید کړی دا ادا سه ادا کار د نو شو ګور کننو دیو ته نصیحت کی ښا دا کمزور چی په خزانه دیو ته نصیحت کوي واستغفری لذنبک او استاد محترم وی به لول نه لاله چې وته ونسی چې ډړې پړړې والي نصیحت وته کوي ها خدای تایید کړی دا غلطی کړی دا خو سو کمنو ا زمونږ دی علاقه کې دا سه وو چې سارو به خلکو ډیر والي خراب کولبا چې کولبا به ساره با نه تنه جوړ ډیر سخت به وو نو مشرانو ناغت کې خو د 50 روپۍ وې کچا غویو نو 50 روپۍ دي نه چې چاته وکیل کې غوې سم لاسونه به یې یې خو غوړي 50 روپۍ نشته تاسو به وته بیا وینا وی خو یې 50 روپۍ نشته یې یې خو طاقت نشته وي واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین دا چل شو نه درې ډلې شوي دي او عام طور داسې می چې چې د سکار شي کنه نو د خزو درې ډلې نو هغه یو ورته وی خبر خو نه نه وی نه څه چل شوی دی وګوره عزیز مصر چې کم دین او خزه یوسف علی السلام نه مطالبه کړې ده ها وی دغه خو نه دی کړی نه بل ډلې نه هغه ته خبر خو نه وي ولې ځل شوی دی وی پلانې چل شوی دی ها امنګ ته مخ کې نه پته خو موږ چا خبرو کې سپره دوکي کاری دا اخذ خبر نه یې مطلب دی چې چخ چې پکې خو وي چې خد عمل کولړي نه درې مډلې هغه ها موږ ته مخ کې نه پته وا چې دا لیونه شوی د ورپسې ها اړې ته وړل قد شغفها حبا انا لنراها فی ظلال مبین فلما پسر کلا سمعت چې وره د دې خزو چې وره دې دې بمکرهن چل د دې ارسلت چې دا سکیم دی وره د هغه چې دی خو متا غواخ پیدا شو چې ښا یک شو نه دو شو دو آیا وزلی خوا دا وته غنه زلی خېش وي چوکۍ چړې ورکړې پلیټونو کې میوه کې خو دی اخذ داسې چاپیر دسترخوان باندې کېناست او یوسف علی السلام ته بوسو چې د کوټې نه روزه نه پاغي داسې تیرې دو وقالت او زلیخه اخرج روزه علیهن دی باندې ناغه روان شو او بالکل هغه ته د ګوریم نه او داسې تیر شي بل طرف ته فلما پسر کلا رأینه چولی دا خزو آغا یوسف علیہ السلام اکبر نو شان لیو گان داغا وقتوانا پریکلی ایدیون گوت خپلی وقلنا عیدی حاش لله پاخو یو الله دی ما هازا بشرا نره دا بنی آدم وا په خیس کې خو په اخلاق کې خو بنی آدم نه دی ان هاذا الا ملک کریم نه دا مگر فرشتہ را په اسمت کې چې ورته وکتل نو په عدم شهوت کې و دا خو انسان نه دی دا خو انسان نه دی دومره خیستا دومره اخلاق واله نو بس هغه نه مړ وړو قالت وې دې د زلیخې په نمبر راغی ځکه هغه وته چې خطر نه وکړ نه مطالبه کړی و نه دی چې هغه دا چلولې دو قالت وی دی فذلکن الذی پس دا کس دی لم تننی فی چې تاسو ما ته ملامت یارا کوي په بار دغه کې تاسو ما ملامت کوي چې داسي زما خو سره عمر ته شو اتا سه یو ساعت وتو کتل غوتم ځان نه پریکړي ولقد راوتو یقینا ما طلب کړو د نه عن نفسه د نفس ددو په خپل اقرار په ځان باندې دادا شو اقرار کو چې او ما ته طلب کړو فاستعصم نه د ځان بچ کا زمانہ و دې ځای وای سوي چې څوک داوي یا کم تفاسیر لیکي چې ولقد همت به وهم بها او هم بها کې معنا کوي چې یوسف علی السلام قص کړو هغه ته نو وای دې ځکه بسوي خانه نن دا بسوي فاستعصم د زمانه ځان بچ کو او ایمان ځان بچ کړی دی دا د کورکړي ځامن نو لګین هم بیا بدنامي او چې کم نه نو دغه کړو ا تفسیر پسې بلل شي دا تفسیر خو نه دی نا حضرت شیخ القرآن به دا تب پاسې تپل کوي دی اده بزی هغه پس بروان دا تفسیر کې راغلی دې ځای وی ولا قدر اوتو ما طلب کړو دا غنه ان نفسه د نفس داغو فاستعصم نزان بشک زمان هغه او فیر اولل فاستعصم ما ته مطالبه وکړن وی فاستعصم فورا ما نزان بچ کو دا نه چې ما ته ولاړ او نه کنه او دا خو ګناه دی او دا خو کار نه دی او دا نه نه چې څنګه هغه هغه ورته او نه فاستعصم چې دی را بلی ما غیتا کله چې بدعات زیات شي گمراهی زیات شي نو بیا کور کې ناستو دا غوړه دارنګې به زیات شي نو جیل دا غوړه دی بیا یوسف علی السلام به زیات ده مطالبه معنی دا مال دا جیل غوړه دی او چې کله بدامنه زیات شي به زیات شي بيدلی زیات شي نزان له یوځای کې غل کې ناستو هغه بیا خوري ځکه بیا چلیږي نه مسله خبر نه چلی و الا تصرف او کچر توانړی انی زمانہ کې دهن چل دی اسب الیهن میلان به کم زدی تا الله استم داد کما سره شامل حال نه وی نظم انسان ما کې دي چې ما زمایل شو فالله ستا په امداد باندې واکم او شنبه من الجاهلین دنا پوینا اګورم خامخا قید بکو دی حتی حین تر وخت مقرر پوری زلیخه چې نه امید شو او په ایس پر زول باندې ونه شو نو بس دی وی چې موږ به کید کو نو کده بعد چې اختیاري ودخل معه السجن فتيان دی جیل کې و لکه جیل ته بوته پس ګناه بوته په دغه ګناه دا ګناه و دخل معه السجن او داخل شو د سره جیل ته فتیان دو ځوانان هغه مشرکان ځوانانو خو مشرکانو قال احدهما دی عمر د سوجه باندې په دې جرم د بادشاہ خوري مارغان منو دا غینا دا دوال ته کې دین سره بادشاہ جرم په نو خوبونه ال تولیدلو نا وتنیخ کاریدنو موږ له تعبیر وباسا نه بینا بتاویله خبر را کوم تا په مان را دی ان بشک منګا نرا کاوینو تا من المحسنین د نه قانونا دی خو جلد تل دی چې ویل د نو موږ تنیخ کاری دا ولې دا زکه چې د نیک اعمالو اثر وي او هغه په مخ باندې ظاهر وي او د بد اعمالو اثر هم په مخ باندې راځي مبتدی ته ګورن ته به غنه بس یرو کې لړلې شوی دی مخه بالکل چان شوی او متبع سنت ته ګوره هغه ته تازه ښکاری خسته ښکاری دی چې څنګه جیل ته لړ یوسف علی السلام ته یو کتل نغوی دان لیکل د مخ نه رڼا خېږي او پته لګي چې دا حق پرست زکه ان نراک من المحسنین مونږ تا د نیکانو نه وی قال یوسف علی السلام لا یاتیکما لا نبی راغلی تاسو ته طعام خلاق ترزقانه چې خړې شغی لره چې تاسو خړې غی لره الا نباتکما مگر ما به خبر کړی تاسو به تاویله په مطلب دی خوبونو قبل ان یاتیکما مخکې دراتلونه تاسو ته تاسو ته الله د غرمې ډوډۍ نه راغلی چې ما ورته خوب بیان کړی خو زما یو خبره به ولې درته یو مسله کوم مما د اغسنا علمنی چې خول دې ما ته ربي رب زما ما ته الله دا خول دې انی بشکما ترکتو ما پرېخ دې ملت قوم طریقه دا قوم لا یمنون بالله چې یقین کوي په الله باندې او هم او دی بالآخرت پر د آخرت باندې هم کافرون دي منکر دي و منکر دا غینا هغه نه مني او دا ورته زکو چې زګور ترویتی نه ما وتبعتو زتابدار کوما ملت ابای ته خود مشران خپلو چې ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام ما کان لنا نری مناسب من لرا ان نشرک بالله چې شرکو د الله سره من شي دی چا ذالک دا من فضل الله فضل د الله دی علينا من باندې وعلى الناس په خلق باندې ولكن اکثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا یشکرون شکر نه باسي یا صاحب سجنه اوس هغه له ذهن جوړ کو نو مسله وته کې د خوب تعبیر او ترستو باسي نو ورته وي یا صاحب سجن اے زما د جیل ملګرو اربابن آیا مدګاران متفرقون جدا جدا خیرن غره دی ام الله الواحد القهار کنا هغه الله چې یو دی زور ور دی دا دنه تاسو کومه چې یو مالک خدای او کګن مالکان خوري یو الله خدای چې هغه مدد کې دی شي او کان چې تاسو دا ګڼ ملستری نه داخلي دا ذهن ولا جوړي د شرک نه ولا عقیده کټ کوي او توحید تر تیراولي او د حق پرستو کار چې کم نه داو چې غیر توحید او د سنت مسله کړی دا او د شرکیات او بدعات او دغه نه خلق هغه بیزار کړی دی دغه نه منع کړی دی د دې وجنه زمانه فترت چې د عیسی علی السلام نه وروسته تر آخر پیغمبر پورې تقریبا شپږ سو کالو دې کې پیغمبر نه راغلی ها حق پرس راغلو تقریبا سریش حق پرس راغلو د عیسی علی السلام نه تر آخر پیغمبر پورې 24 حق پرس هغه راغلو او یو دا هغه 24 سنه هغه زید ابن عمر ابن نفیلو ډیر راغلو زمانه جاهلیتو او حرم شریف کې حان کعبه سره ال تکي مسله توحید چې کم نه بیان کړو او دا چې پر زور بیان کړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابي نه تاسو کې تعالی دلو او مال دلو مشر صحابي وي دا حالت کې مال دلو چې مخ زخمی شو په کانو وشته شو او د مخ نه ویني چې کم نه را بيدي هر زمانہ کې چې حق پرس आवाज پورته کړي د توحید او د سنت ناغه چا پرې خنه لري هغه والده هغه په کانو باندې وشته بعض وای ازخه مسله مونږ کوم ته چا سونه وای وای تاسو نه ویل ته حق پټ کړل انک مخلتن ته مخلته ته دین ګډ وډ کړل او چې حق چا بیان کړل نو هغه پیغمبر دی حق پرست دی اخل کواله دی یا د کلی نشړل دی یا په بدنامه لګول نو اعزید ابن عمر ابن نفیل هغه اشعار ویلو ناغه وی رب واحد ام الف رب عرب واحد ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور درې د غیرو باسل یو دار تعبیر چې مطلب د خوب داري تدبیر داسې داسې بکوي تبشیر خوشخبری ولم ورکي نو یوسف علی السلام ورته وی قال یوسف علی السلام تزرعون کرونده بکوي تاسو سبع سنین وکلنا دا بسا دا با یو بل پسې فما حسدتم پس آ چور به تاسو فزروه پریزوی غافی سنبله پوجو خپل کې الا قليلا مما مگر لګ دا اسنا تاکلون چې خړې تاسو کله تاسو فصل لري به غنم په خپلو کې پریزي او دانا چې په خپل توکه کې وګه په خپل توکه کې وي نه محفوظي هغه چینجه یا بل څه اثر نشي کولی او چې کله توکر ته داسې کړه نو بس دې بیا خراب شي د جامه ردو د کسې د مولا جامه علم دی چې کله د ځان جامه د علم لرکړه د سیاست ته وته ابیا ټینګولم نشي نه بیا د غالبیا ادبا ها صحابه کرام خلفای راشدین اقتدار حکومت هغه کړه دی هغه پاند هغه په طریقو کنه هغه هغه چې ارس د هغه په لاس کې کنټرول او د هغه لاس کې واګه اختیارو نه چې کله واګه اختیار ستالاس کې نشی راتلې او کنټرول نشی راوستي خدای چې غلط نه کینی چې هغه مر طاقت نه او دنیا ته ټینګې د پکې نو ټیک ده او کمال دولت نه ټینګې دی نو بیا په کای سړی کور بیا کینی بیا د خپل دغه ځان لخره وای او چې نه کله کول شي بیا ټیک ده لکه یوسف علی السلام بارک رسته بیا راځي نه ځکه دا جامه د علم د عالم جامع علم دی قران او سنت دی درسونه لري د الله کتاب سنت د پیغمبر احادیث دا خودل او چې کله دا پرې خو د بل څه پسې لړې نو کار بدن روان الا قليلا مما مگر لګ دا سناتو سنون چې ساتلی تاسو چې کان سپین کړی هغه به خوري او نور وته کو کې کیږي ثم یاتی بیا براشی من بعد ذالک پس دینا عامن یو کال دغه تبشیر و تخیب بشارت ول ورته تدبیر یې ورته وي تعبیر ورته وکړو چې داسې داسې بوشي کاروانده به داسې وکړي به وته تدبیر خو چې داسې داسې به کې دې سنبالو نو ستا بشارت ثم یاتی بیا براشی من بعد ذالک پس دینا امن یو کال فی چې پاره کې یو غاس الناس باران وکیږي خلکو باندې او فی پاره کې یاسرون شراب جوړي انګور آبنه جوړي شراب دا سه یعنی د خوشاله وخت براشي راحت براشي سوکړې به ختم شي بارانونه به او فصلونه به خکی دا یوسف علی السلام هغه تر خوب تعبیرو هغه باسو او درې مطالب وته بیان کړ وقال بل او نو چې کله هغه سړی له بادشاہ او تعبیر د خو مطلب وړو چې داسې مطلب یې استغه وي ها جیل کې داسې سړی دی داسې خپل مزیدار مطلب وباسي فلما پسر کل وقال ملکو او بادشاہ تونی راوله ما ته به د یوسف علی السلام فلما پسر کلا جار رسولو چراغ غتا استاد قال یوسف علی السلام ارجع واپس الی ربک بادشاہ خپلتا فاسالو پس تاسو کدا غنه ما بال النسوه اللاتی سو حال دا خذو قطوانا چې پرې کړې دي اې دی هم ګوت خپلې ورشه ورشه عیسی پر اسلام از داسې جیل نه زما زب خپل صفای کوم زره جیل ته ول راغلم زما ګناو کدا خود ګناو هغه زمانه مطالبه کړو کنه مات نه کړو د خپل ځان صفای کوله مطلب دا دی چې تومتی زه ته مور دن کېږي د تهمت زیره د بدنامۍ زیره ناګر چې تبعه کې شامل شوی نه او خلک به وګور دیم لړوت نه تاوم پاغه یادېږي نو د تهمت د زینا ځان چې کم نه سات دا رنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلار ما خامي کې روان او خپل بیبي ور سره و یو صحابیو دا چې ورسته غله आवाज ورکو وی دی خو راشه چاراغه ورته دا زما بیبی راخه ستاسو روحاني مور ده اسنه چې ته سبد ګمانه وکینې هغه حضور په تاسو باندې تاسو باندې مونږ بد ګمانه کو نبی علیہ السلام فرمایل چې دانم چې تبو کې خو شیطان ناکار دی او داغه نظر د غشن یو غشی دی دا څنګه چې ستاره کې وسوسه راشي ځکه مرته داو نو خپل ځان صفائی دا چې کم نه پکار ناکار زینو کې ناشتا ناکار دې تتلو دا نه پکار ځکه یوسف علی السلام در خپل ځان صفای کوم دویم هغه سوال پکې دا راځي چې یوسف علی السلام یې صفای کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کچره زه د یوسف علی السلام په ځای باندې وی نو ما بدانه چې ځان صفای کوم زه بنی خراوتم نو سوال دا راغی چې نبی علیہ السلام نه یوسف علی السلام به تر شي چې هغه صفای کو پیغمبر ځان نه کیږي دا غي جواب زمون علما دا کوي چې یوسف علی السلام هغه یو علاقه ته لګل شو عام یو مختص او یو حدود داغي ناغي کې هغه کول شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول دنیا ته راغلو هغه به کوم نه سپیزان لکول دویم دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي کله تقیدی او استاد رهای اعلان چې پلانې رها دی ازراوتنا کله چې طلب وک تاسو یوسف علی السلام نه عن نفسه د نفس داغو قلنا او یغی اخذ را غونډ کړوي ابا چا ته تپوس کوي قلنا او یاخذ حاش لله فاخو یو الله دی ما علمنا نی پویدل منګه علیه په یوسف علی السلام من سو د سکه سم بدکارای ایس قسم بالکل سفاره مونږ ته ایس پته نشته د کې ایس غلطی نشته نو هغه چاته وای چې ته وای یوسف علی السلام قص زلیخه ته کړی وو او دغه شان چل شوی وو دې سو جواب وکړي زلیخه په خپل وی زه گوایم نه دی خبره چې ما ته طلب کړو دنه نو کړی زه بدلونه ما دی پاک دی رښتینه دی و انه لمن الصادقین الله د انبیو صفای کوي او د نیکانو خلق ذالک دا صفای زکه کوم ليعلم د دې لپاره چې پوښي ان ای بشکما لم اخنه خیانت نه کړي بل غیب په وخت نشواله کې دا قول د چاره دا سوق دی بعض وی دا بادشاہ قول له بادشاہ وی لم اخنه ما نقصان نه کړي په بار د عیسی پر اسلام کې ارسم ول ور کړی دي کدینونو مې خل ساتلې نو د بادشاہ نو مخ کې ذکر شیدل د کې نرست نو بعضی د یوسف علی السلام کلام نه ده نو چې د یوسف علی السلام کلام کې نو څه مطلب دی لم اخونه د سره مې نه کړی د سره مې دغه نه کړی بل چا سره مې ګناه کړی دی نو دا هم عصمت د یوسف علی السلام خرابېږي نه نه د یوسف علی السلام کلام نه دی دا د زلیخې دی او دلیل په دې باندې دلالت په دې کوي چې مخ کې او رستم بیا وما ابرئ نفسي ان النفس لکه چې د یوسف علی السلام یې کې نو سوال دا راځي چې ولې د انبیاو نفوسم امار دي بسو دا غي نفسونه په ګناه ماده کیږي نه نه نه نه دا د زلیخی کلام دی سمات نقصان کون کی چسوکی توفیق الله غل د نیکونه ورکی اغه نقصان وما ابرئو از صفینکما نفسی د خپل ځان ان النفس بشک نفس ولا امارتن خامخام د کون کړي به سوی په ګنا الا ما رحم ربي مگر بچ پي آسو کو چې رحم کوي پاغه باندې رب زما دا سوق دي نفوس درې قسم لري یو نفس اماره دی دیم نفس لوامه دی او دریمو نفس مطمئنه دی نفس اماره چې په ګناه باندې آماده کوي د انسان شیطان او توسوسه په ګناه آماده کوي نو یو داري نو دا خنره دا نفسو او دویم نفس لوامر ملامت او نفس چې هغه نه ګناه شو فورا توبه وباسي او ندامت اختیار کړي چې الله په دل نه ما ماته معافي راک نه دک نفس دم غره دا خره دې ته نفس لوامه وي په خپل ګناه ځان ملامت وګڼي او دریم نفس مطمئنه چې هغه قران او سنت باندې مضبوط وي کلک وي او دا نفس چې کم نه هغه په دغه باندې کلک وي نو دا درې قسمه نفوس دي ځکه نفس اماره ان ربي بشک رب زما غفور رحیم بهن کې مهربان دی وقال ملکو او ځکه حدیث کې مرادی نبی له سلام فرمایلو یو داسې سړی وي چې تاغه ته خوراک ورکه خسکا کوخی جامې او ستاغه بدخو ګرځي یو سړی داسې لري او بل داسې لري چې هغه خوراکم نه ورکه خجامم نه ورکه او غستا خیر خوې نبی علیہ السلام یې کم دی کې سړی خره وې دا روس ته خو چې سړی ولا سنور کې او سړی خیر خواره ادا بل خو وجل غواړي چې ته ولا ارسه ورکه او بیا هم ستابت خواره وې دا شیطان نه دا ول چې دل سمره خوراک او سمره سربې او سمره ولا مستی خواهشات پوره کینه درسته بدخواره یو د هلاکت کنده ته بری غورځي او چې سمره د نفس کنټرول کوي په د باندې کمزورتیا راولي او خواهشات ته نه پرېږدې نو دورس تا خیر خوا دی نیکې طرف ته بځي ځکه وایي نفس اماره دی وقال ملکو او بادشاہ ایتونی راوله ماتا به د یوسف علی السلام استخلصو چې زه خاص کمال نفسي د پاره د خپل ځان د ځان خاص کول د پاره مراد سو زب ولل تکي بادشاہت کی سور کما نه نه چې بس زما به صرف دغی فلما پسر کلا کلمه چې خبره وکړي هغه سره بادشاہ سره قال وی بادشاہ انک اليوم بشکن الذی لدینا من سرا مکین نسیدن کې وی امین دلته په امانه امانتګر ځکه هغه په د وخت نه بیا دغه چې د خوب د تعبیر نه معلوم کو چې وای دا سړی خو دا خو ډیر امانتدار دا خو ډیر صحیح سړی دی نو سی ورته وی قال یوسف علی السلام یوسف علی السلام ته بادشاہت کې صدر کومه خو څه غواړي کم دل در کما هغه دا نه چې مال راکا بادشاہ وته پریزم دی نه ما ته امانتدار ډیر ښکار څه دل در کم یوسف علی السلام وی قال یوسف علی السلام اجعلنی او ګرځوا ما علی خزائن الارض پس مکه د خزانو باندې ولی انی بشک از حفیظن ساتن کې ما علیم پوهه پارس باندې دا مطالبه کړی نه ده چې یوسف علی السلام مطالبه کړل مطالبه تا غړوان د کړه او یوسف علی السلام دا چې وزیر خزانه میکا او هغه ته دا معلومه و چې خزانه ز ساتل شم مال دولت بل څوک نشي ساتلی ځکه خزانه ساتل ډېر ګران کار دی ا د رعیت د قوم چې خزانه وساتي ان یقینا ډېر نه کماله وي او هغه ډېر په دیندارو کې دینداري خو هغه چې تتړ اړسو ټینګول شي ار یو چې راځي وی پته شي خزانه را لم وی هیڅ شي نشته هر څو نه چې ابل پر راشي نه وی شي نشته نه چې د عمل څه شي د قوم نو چې د رعیت هغه دولت چې تلل شي هر یو چې کم نه کو کوي سشته نه نه هغه وی چې ما مقرره کوي زره دې ساتون کې ما او دای وی انی حفیظ علیم زه ساتون کې او پویم د دې په تقسیم کار ساتون کې یم ما سو کرانه خرابول نشي او تقسیم کار مال راضی نکه سوکا دا طاقت لري او چا کې دا استعداد وی او طاقت وی چې زه حکومت کې څه اخلم او زه به د هغې پوره چې کم نه حقوق ادا کوم نه بلکل ضرور ده چې هغه واخلم چې د هغه ظالمان چې هغه یا خزانه یا نور یا نور سو هغه په مالکی او د رعیت هغه حقوق دی هغه په مال کوي چې هغه په ځای باندې وروړي او کنه دا نه وي نه دا خلو بل خلو میان دي خل دریاب ورته ورته هنګم بیا او کنه چې بیا کولې شي دا ډېر ګران کار دی د دې دوجن نبی له صلوات والسلام ناشتو چاردا مې کولو او یو دوه کسان رااله دو عشر قبلیو ابو موسی شری رضی الله عنه سره په مخ کړو چې هغه نو هغه یو داسې کسان ته تاسو غواړئ وی موږ له د پلانې قبيله چې کم دی د پلانې ځای موږ له مشری نبی له سلام وی ښا اصحابي ته تا دل راغلی وی زه خبرم خو ماته چې زمون سکار دې موږ سره لړ شه زه خبرم چې دی بداوي نبی علیہ السلام فرمایل سوک چې غواړي او هغه له ورکړې شوان د الله امداد غسر نه او چې چاله په زور ورکړې شوان مشرک نه د الله امداد غسرې دا څه چې دي کنه دی غوښتري ا دی غوښتري ځکه خو سر د الله امداد نشته او ملک چې کنه هغه الغه تلاو کله یو سو کله بلس او اس یو شی هغه چې تنه نرخ په ځای باندې شو نه بل څه په ځای شو نه چې کم نه نور سره دا ولی دا غوختی وغه پس منډي وي او هغه له چې کم نه حال زلي اشابه داو کړه هغه ځکه د سمره ان جوندو پر ځلانو روایت ده چې نبی علیہ السلام فرمایي سو غواړي من هغه له نور کو او کچاله ورکړ شنو د لم د دغه سره نشته وکذالک دارنګي مکننا طاقت ورکړ منګا علی یوسف یوسف علی السلام ته اګور دا حفیظ نیوي زپویم نه دای خو تکبر کو ځان ته پوهه سړی وي ابن کثیر لیکلی دی چې کله یو سړی یو عالم یو ځای تلل او داغه درجه او مقام چاته معلوم نه وي نه پاغه باندې لازم دی چې خپل تعارف هغه ځای کې وکړي چې زه عالم ما او زه دې کې ماهر ما ماته دا مسلې دي زه په دې پویم نو هغه باندې دا لازم دی چې هغه خپل مقام او خپل درجه خلکو د ښکار کې اسنه چې د قرآن او سنت عالمي او چې تاسو کې به قدرونه کې چې بابا دې ځای کې نه ځکه هغه نه غي کنه انی حفیظ علیم وکذالک دارنګي مکننا چې ورکړ مونږه یوسف علی السلام ته پدما کې او سید بعد داغینا کم دی چې خوخه بوا رسو مونږه رحمت خپل چاته چې غواړو ان به زه کو بلل نه کانو ولا اجر الاخرته خامخا بل الاخرت خیر غرد للذین د پاره دا کسانو امنو چې مؤمنان دي وکانو یتقون ادیری کی د الله نه اته پنځوستم آیت او سورۃ یوسف دیار لسمه سپارا 58 نمبر آیت سورۃ یوسف کې تسلی و پیغمبر ته په واقع د یوسف علی السلام او دې صورت کې د خزو مکر ذکر کو او حسد داغه بیان کو کم چې یوسف علی السلام سره رونو ساتلو او د یوسف علی السلام او بیان د توحید او نفی د علم غیب او د یعقوب علی السلام نه چې یعقوب علی السلام عالم غیب نه و هغه تر خپل بچی د یوسف علی السلام پته نه و د دیو جن دې صورت کې تسلی پیغمبر ترا حالک که حال یوسف سم چې یوسف علی السلام باندې امتحانات راغلو اکس امتحانات او تابان مرضی لیکن څنګه چې یوسف علی السلام له نوتن کړي او په اخر کې هغه ته معافي ورکړه دا سه پیغمبر ته مړنه تنګي او چا چې زیاته کړې دی معافي وغوښته هغه ته معافي ورکړي ندلته د یوسف علی السلام بادشاہ شو عزیز مصر هغه ته بادشاہت کې سور کړه وزیر خزانه شو کنان علاقه باندې کات راغلو یعقوب علی السلام خپل ځامن لګي چرته لړ شي یو ملک ته او غلر وړي پیسې وار کړی دا د قران کریم دا غي بیان کوي وجاء اخوته یوسف اور علونا د یوسف علی السلام فدخلوا علیه پس داخل شو یوسف علی السلام ته الا بغل ملاویږي الا ترون آیا تاسو نه ګورئ آیا تاسو نه وینئ انی بشکزو او فل کلا پرور کوم پیمانه وانا ذو خیر المنزلین غرا مل مستیا ور کون کو نه چرآ شنه بیا مل مستیا دل درکم تاسو رسول دل فإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ پس کچره تاسو را نوستو ما تاغا فلا اکل لکم پس نبی پیمانه استا د پارا عندي ما سرا د ما خاله بیا راځه ما ستاسو غلا ما سره نور نشته ولا تقربون ان از دې مرزه ماته ورسیدل قال او دی یا ابانا ای پلار زمنګا منع منع کړی شوی دا مننا زمنګنا من الکیل او زمنګنا پیمانه ان غلا من یو پیمانه غلا هغه نیولې شوی دا نه را کوي